دا مسلک د جمهور ده او د جمع بین صلاتین رست را روات او سمخ کې ذکر شو یعنی پنځه مزونه په درې غسل او په دوه ابدس باندې کول علی رضی الله عنه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه د دې په قول باندې مستعاذه هر موز د پاره د غسل کی لیکن دا مطلب د جمهور نه دی دا ډیر ګران کار دی په دې جمع کې هر موز د پاره غسل دا ډیر ګران ده یو طرف ته د خدای بیمار راوست ابل لوی مصیبت تا جوړ کړ مساجد هر موز د پاره غسل وکړ په دې یخ یخنه کې دی وجه دا مسلک د جمهور نه دی علی رضی الله عنه عبد الله بن زبیر با صحابه مسلک دی او مسلک د جمهور ډیر عمده او ډیر خسته دی ماروی ان المستعاذ تغتسل لكل صلاه دا دا مدار راوی دی امام زهاری رحمت الله علیه داغه شاګردان مختلف دي اوس خیال کوی دا عن ابن شهاب د ابن شهاب ناول نقل کول کې شاګرد عمر بن حارث عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام حبيبه چلا او دا بم زنګ کې خود ام حبيبه دا خبره د چا ده د ام حبيبه ده چې لور د دجاش او دا د نبی اسلام د ساندو بیبی ده د نبی اسلام بیبي او د دا دوړ خوین دي دي خاتنه تو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د عبدالرحمن بن عوف چې د عشره مبشره کې د داغه بیبي دا یعنی خبر زمونږه د ام حبیبی کې دا و عبدالرحمن بن عوف دا مستعاذ شو ابو کالونا فاستفتت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مسله کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان هذه ليست بالحیزه کې دا حیز نه دی ولكن هذا عرق دا څه چل دی زمانہ نو کوم دایره کو دا پته نه لګي چې چل دې چرته رد لیک شوی دی چرته دانه شلې دلې دی چې چل شوی دی چرته د شیطان وسوسه ده نو ته څه چلو کا فغتسلی وصلی غسل کا او مزو کا خو نبی اسلام هر مز پر غسل ویلو کو غسل ویلو خوخه ده چې کوي نبی اسلام ورته نو ویل چې دا موږ د پر غوسل دا ډېر ګران کار دی دا فکانت تغتسل مرفوده ګناه مهدی عمل دی او مهدی عمل دی فکانت تغتسل نبی اسلام دا نه ویل چې موږ د پر غوسل وکړه ورته امام زواری اول شاګرد عمر بن حارث هغه چې نقل کوي نو دا غسل کول دوم حبيبي مرفوع ذکر کوي فقالت هغه به کولو فکان تغتسل فی مرکان فی حجرت اختیا په یو خانه کې د خپل د خور په کور کې چې زینب تا بنت جاش حتا تعلو حمرت الدم الماء څه مطلب یو خانه کې به کېناست کېناست دلا نو کې بنا سیدلا نو خانک تو د وینو نه بډک شو وینو نه بډک کېدل څه معنا یعنی خانک یو بوې شي په او بو کې بکینا سیدا د پار د علاج د پار د اندامونو د یخولو چې دې سره دا وینه کم شي لیکن وینه څومره ډېرې ده چې هغه مرکن هغه خانک لګن ټول د وینو بسور شو ځکه څه وګو اسبه کې وینراله دا ناس داغه ناس داغه په مرکن کې لیل علاج اوس دا خیال مکو چې دا څه فاسد الموز به کو نن نه بیا صفا او په ځان دی واجو خبر پوه شوي یی داس هاوس دی لګن دی هغه کې کینا چې د پار د علاج هغه خانه ټول د وینو نه ډک شو نو د دې بدن به په وینو خرابېده کنه ها د خانه د وینو نه ډک شي نو بیا بدن ته حسابت کیږي نو هغه چې مسکول نه نه نه بیا به غسل کړو په صفا او بو باندې بیا به مزبیکول نو دا دا طریقه وداغي نو دا غسل لكل صلاه النبي الاسلام نو وداغي بیکول اول روایت باندې پوه شوي او خبره د ام حبيبي باره کې ده قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابو يعني امام الزهري والشافعي بدل لایس بن سعد نقل کوي د امام زهري نه دریم شاګرد شو د امام زهري شاګردان ګڼي لایس بن سعد نقل کوي د ابن شهاب نه عن روان عاشب ازل قال في فقان تغتسل لكل صلاه هغه به غسل کول هر مز د پاره مرفوع نه دی هغه به غسل کول فکانت تغتسل هغه به غسل کول یعنی دا غسل مرفوض من النبي صلی الله علیه وسلم نه دی هغه به کول وکذالک روا ابراهیم بن سعد ابن عینا عن الزواری عن عمرو عن عائشہ دې ټول کې سره فکانت تغتسل قال ابن عينه سفيان بن عينه ذکر کوي په حديث ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تغتسل نبی اسلام دانو ویل چې دار مزدفرا غسل کا نبی اسلام دا علماش کې غسل دی غسل کا بیا مزو کا ناغي هر مزدفرا غسل کول نو غسل لكل صلاه مرفوع نه دی ټیک شو کنه اې د امام زهري ټول تلاویزات دا غسل لیکل صلاتن مرفوع نه وای یو محمد بن صاحب د زهري نقل کړي ناغه غسل لیکل صلاتن مرفوع ذکر کړي نو دا نور تلامذه دا چې وای او دې بل شانته وای او محمد بن صاحب متکلم فی دی پښوی نو دی وجنه راجح قول د ماتیدی بارکه غسل لكل صلات د امام زوری ټول شاګردار غسل لكل صلات مرفوع نه دی ویل دا دغه خپل عمل او محمد بن اسحاق عن الزوری نو محمد بن اسحاق متکلم فی دی او د زاری نور تلامذو دا قول پر ترجیح پکار ده وسعيدت في عهد رسول الله فامرها بالغسل لكل صلاه وساق الحديث فخبر پوه شوي نو د محمد بن اسحاق مرفوع کولو د پاره ضرورت پاتې نشو د امام زهري ټول تلاميذه غسل لكل صلاه موقوف ذکر کوي یواز محمد بن اسحاق مرفوع ذکر کوي لا يعبا به متکلمن فيه قال ابو داود د دې یو بل سایت جوړي قال ابو داود روا ابو الولید الطیالسی بل یو تایید د دې محمد بن اسحاق یو تایید جوړي قال ابو داود رواه ابو الولید الطیالسی اهم دغه نقل کړی دی غسل لكل صلاه مرفوع ولم اسمعه منه خو ما اوریدل نه دی انقطاع شنو په دلیل په حدیث منقطع سره تایید د کوم ځای راشي په خبره پوه شوې کنه محمد بن صاحب چې دی هغه متکلمن فی دی او د محمد بن صاحب په تایید جوړیږي د رواه ابو الولید الطیالسی یو بل خبر رااله دی زینب بنت جاش مستعاذ شوا نو نبی اسلام وی غسل کار مزدفاره نو دا خبره د زینب کې ده که خبره ام حبیبه کې ده دا خو زینب را په خبره پوه شوي نو بس د امام زاری په تلامذو کې یو محمد بن اسحاق غسل کل ثلاثین مرفوع وای نو ټول شاګردان مرفوع نه وای نه خپل د پر ترجیح ده او د متکلمن فیر ابو الولید پر روایت کې دا غسل لكل ثلاثین مرفوع ده لیکن امام ابو داود لم اسمعه او دا بل د زینب بارک وای زینب بنت جاش نبی اسلام یې غسل کړي کلی صلاتن نو دا زینب خلدا خبر په محبیبه کړه نو دې دلال سر معلوم شو چې مسلک د جمهور بهتر دی هغه کې اسانتیا ده غسل له کلی صلاتن ګرانه خبره ده مې کې غسل ارمز د پر او دسه من عبد الصمد دا څنګه غلطي شوې ده دته دا غسل لكل صلاه ثم حبيبي خپل عمل وضو لكل صلاه نه میاش کې غسل او بیا موږ پر او دس او عبد الصمد نه غلطي شوې ده توضي لكل صلاه نو دا غسل چې دا لكل صلاه مرفوع نه ده بلکې دوم حبيبي خپل عمل ده فقط وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمرو بن ابي حجاج لا حدثني زينب بنت ابي سلمى ان امراه كانت تهراب قدام او دا د عبدالرحمن بن عوف بی بی وا د عبدالرحمن بن عوف بی بی ام حبیبه دا نو ان عائشه قالت امران تغتسل عند كل صلاه وتصلي نبی اسلام امر وکړاوی دا چې غسل کی عند كل صلاه نماز کی واخبرني ان ام بکر اخبرت ان عائشه قالت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال في المرض ترى چې شک یا شی بعد الطهر طهر نرسته که طاقت نه لري نو بیا دو مزونه په یو غسل باندې جمع کا یا میاش کې یو غسل کا او بیا هر مز لپاره او د سوکا قدر وی هاذ القول عن سعید بن جبیر عن علی بن عباس خوشوی دارن د علی رضی الله عنه مسلکم ده وصل لكل صلاه للمستعاذته لیکن جمهور په نسبت غسل لكل صلاه دا ډېر ګران کار دی بلکې میاش کې یو غسل هر مزب هر وخت د پاره او دس یا جمع بین الصلاتین په درې غسل او په دعا د سن باندې مزونه دا به اصل شي عجب شي کې نفل مکروه دی نفل او قدر دی دا مو خبره د فرض ته راو کې مزنه په کار نفل مکوا او قد مکروه دلته کوم مسله ده چې سړی سار ود پات شي نه روخه دي دا یو رکعت وخت ما جګر ود شو او یو رکعت وخت پات شي د نور بیا نور ډوب شو دا فرض خبر ته نو په نفل کې فرض کې فرض پوي کنه پوي